ذکر د هغې تکالیفو چې د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د هغه ملګرو ته رسېدلي او د چا د طرف نه ورته رسېدلي د مکې مشرکانو د طرف نه د هغې سرنامه ذکر ما ذکر د هغې تکالیفو لقی النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه تکالیف ملو شو د پیغمبر علیه السلام سره و اصحابه او د هغه د اصحابو سره او دا تکالیف ورته د کم طرف نه ملو شو من المشرکین د مشرکانو نه هلکه د مشرکانو نه چې رسول الله ته تکلیفونه رالل او صحابه ته رالل چرته بمکه په مکه کې په مکه کې چې د کافرو د طرف نه کم تکالیف او هغه مسلمانانو ته او پیغمبر ته رسېدلي د هغې ذکر آه. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان واسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت حبابا دا راوی وی سمیت خبابا ما واوریدل د حضرت خباب نه خباب هغه مسلمان صحابي دی چې په اول وخت کې د اسلام راوړی او دا غریب و غلام او چې هغه ته کم تکلیفونه رسېدلي نو بې اندازې حضرت قیس وی ما واوریدل خبابا د حضرت خباب نه لاندې لیکي خباب ابن ارت دا یو صحابي دی یقول هغوی به وی اتیت النبی صلی الله علیه وسلم زر عالم پیغمبر علیه صلات و سلام تا حضرت خباب وی زر رسول الله تر عالم وهو متوسد وهو متوسد برده او هغه ډډه وهلې وه خپل صادر ته دا صادر د ځان دپاره بالخ جوړ کړی وهو او رسول الله چې د متوسد برده هغه ډډه وهلې وه خپل صادر ته تاسو ته وایي شړی وهو فی ظل الکعبه او رسول الله ناستو په سوري د خانه کعبې کې د خانه کعبې د کوټې سوري هغه سوري کې ځان ته د خپل څادر ایښی او هغې ته یې ډډه والې وه حضرت خباب وایي زه ورته رالم دا کم حالت وقد لقینا من المشرکین او منګه ملاو شوي د طرف د مشرکانو نه وقد لقینا او مونږ ملو شویو من المشرکین د مشرکانو نه د چا سره ملو شوي وو شدتا د سختۍ سره ډیره سختی او تکلیفونه وو دا به درته راشي حضرت خباب ابن عرت دا به د خپو د لاسونو نه ونیوه لاندې به ورته سکاره بل کړي او دقسې به د املا د ده د سکرو نه لږه بره نیولې وه او داسې دغه د دا تاو به ورته او د ده دا دغه به لوګي کول لیمله نو موږ ورته دا دغه کړه چې حضرت د دې کافرو د طرف نه مونږ خو ډېرې سختۍ سره میلاوي یو داسې حالاتو نو چې زه رالم فقلت ما ورته ووی چې حضرت الا تدعو الله آیا ته دعا د الله نه نه غواړې چې الله زمونږ دا سختی ختم کړي او اسانتیا راولي الا تدعو الله ایا تا ته دعا نه غواړې د الله نه فقعده رسول الله را کیناست یا خو یې ډډه والې وه او یا را کیناست توجه کوي وهو محمر او پیغمبر علیه السلام چې دی محمر تک سور شوی و وجهه مخ داغه د پیغمبر علیه صلات وسلام دا مبارک مخ دا داسې د غصې نه تک سور شوی و چې یا خدایم په خیر کې دا څه وایې دا څه وایې زه په تاسو خواري د ایمان کوم د اعمالو د باندې کوم او د ایمان او د اعمالو تقاضا دا ده چې په دې میدان کې به تکلیف درته خوند درکوي صحابه به نه وي چې وبه وهلی شو وی الله اکبر فست و رب الکعبه الله ډیر لوی دی اوس کامیاب شوم زما د قسمی په رب د کعبې تاسو ته د الله په دین کې دا تکالیف رسیږي او تاسو له لا خوند نه درکوي نو وهو محر مح مح محمر وجهه او رسول پاک چې دی د غصې نه تک سور مخ ده او فقال وی وی لک خو تاسو تاریخ وګورئ دی مسلمانانو سره په مخکینی امتونو کې څومره تکلیفونه تیر شوي دي دا دغه نه دي ګومنځې دا د اوسپنې ګومنځې به یې وله جوړې کړې وي او داسې د اوسپنې غاښونه به پکې او چې دې مسلمان ته به یې ورواچو داسې د کافرو دا اوسپنې دا دغه نه دي دا ګومنځې دا به پکې ننوتې هغه هډوکو ته به ورسېدې نو د دې هډوکو پورې چې دا څومره غوښې وي او دا څومره پلې وي دا به یې ته دغه کړي راښکلي پروا یې به هم نه وه کله ناکله به مسلمان غریب راوست کې به نه و په دقه ځای نه دی دا تاسو چې دا ویښتاړه وی دا مخکې لاره پکې پرېږدی دا ځای دقه ځای کې به وله اره کېښوه دا خلک پې لرګي نه راکوي او داسې به یې رکه و رکه و رکه و رکه و دا سټ به هم په منځ دوه ځای که ښکاته به سپو غوسته ورسو نیم به یو پلو پرېوته نیم به بل پلو لیکن دی به خوشحاله و چې الحمدلله دا څه چې موږ ته میلاو شوي دي دا د الله په لار کې میلاو شو لقد کان من قبلکم یقینا استاسو نه مخکې دلته خدا من دی خو ښکلې خبره دا ده چې دا من شریازه لقد کانه یقینا او من هغه څوک زما دی کې مین لیکلی دی یقینا او من قبلکم هغه څوک چې ستاسو نه مخکې وو لیمشتو هغه به ګمنځ کولی شو لیمشتو هغه به ګمنځ کولی شو بمشات الحدید په ګمنځو د اوسپنې داسې د اوسپنې ګمنځې به وی او دا غاښونه به پکې وو ما وې داسې به ورواچول دې بدن ته او چې به پې ننوتل د غاښونه او چې را به ښکل د دې هډوکو نه د پاسه چې ما وې دا څه دا به یې ولوشلول لا یمشتو هغه به ګمنځ کولی شو بمشات الحدید په ګمنځو د اوسپنې ما دون عظامه دیخوا د هډوکو د هغه نه د هډوکي نه دیخوا د پاسه چې دا څه نو د هډوکي د پاسه سی خو یا پلی او یا غوښی من لحم غوښه او عصب یا پله دا بیا وله هر څه وشلول علی مفرق راسه په هغه منځ د سر د ده مفرق دا تاسو چې دا سر پریښي که نه دا نیم یو طرف ته واړوي او نیم بل طرف ته دا منځ کې پکې لاره پاتې شي دغه ځای ته مفرق وایي کې به ښودی شو اره علی مفرق راسه په هغه منځ د سر د هغه فیشقو نو هغه به سیرې کړی شو به اسنینې دوی سې نیم به یو طرف ته پریوت نیم بل طرف ته ما یصرفه نه به ګرځو هغه له ذالک دا عن دینه د خپل دین نه روره دا قربانۍ به کوې او د قربانو پسې بیا کامیابی راځي بې قربانو قربان دغه کامیابی نه راځي ولا یتمن الله او خامخا خامخا پوره بکی الله ولا یتمن الله خامخا خامخا پوره بکی الله هذا الامر دا کار چې هغه اسلام دی دا اسلام او دا دین اسلام به الله کامل کی او د اسلام بنیادی سیسه دی امن الله به امن راولی او دسی امن بی حتی تر دې پورې یسیر الراکبو چې زیبا یو سور سړی حتی تر دې پورې داسې امن به راشي یسیر الراکبو چې روان به وي سور من صنعا د صنعا ښار نه دا د صنعا ښار نه به یو سړی رواني او ځي به په دې دشتو کې او په دې ځنګلو کې کوم ځای ته به ځي اله حضرموته حضرموت ته دا بل ښار دی لکه تاسو وایې د پېښور نه لاور ته داسې یو سړی به یې سور به یې په دې دشتو او ځنګلو کې به دې مزلې کوي او د صنعا ښار نه تر د حضرموته پورې او ما یخاف الا الله دې به نه یریږي مګر د یو الله نه نه به د غل نه یریږي نه به د بل ډاکو نه یریږي نه بل څه نه بل څه نه الا الله مګر د الله نه به یریږي دا خو دا دغه شو که ستاسو خیال و هلته راویان دوه و که نه یو پکې بیان استاذ بیان او اسماعیل نو د اسماعیل خو پکې دا رستنی ټکی نه دی زیات کړی خو دا وایي الا الله خو زاده بیان دا بیان استاذ نه دی د پکې دا ټکیم زیات کړی دی یو به د الله نه یریږي او یو به د شر مخ نه بس یریږي چې یاره دا ګړی راله ونه خوري نو مطلب دا دی چې امن خو دې ته وایي که نه چې د انسانانو نه امني دا د زناورو دا زناورتوب دا خو څه بیامني نه ده یاده خیال لري والذئبه او د شرم شر مخ نه به یریږي علی غنمه په خپلو ګډو وزو باندې بس یو الله نه او یو د شر مخ نه به یریږي نور امن به بلکل نه غل نه بل څه او نه بل څه همدقسې وشوه الله پاک دغه من څه وخت بیا راوست النجم د سوره نجم د سورت نجم تلاوت کو چې تلاوت کو مجلس په دې مجلس کې د مسلمانانو مو مشرکانو مو بعضې سرداران هم پکې ناستو الله تعالی یو داسې کیفیت حالت پیدا کو چې د پیغمبر علیه السلام د تلاوت د وجې نه په دې داسې اثر وشو چې کله مسلمانان سجدې ته لاړل او سجده یې کوله د کافرو مو سره دغه وکړه سجده د هغه اثر د حالتي فسجد فسجد نو رسول الله سجده وکړه دلته د سوره نجم کې دغه ده که نه د تلاوت سجده ده چې رسول الله سجده وکړه نو ما وی د مجلس والا باندې داسې اثر وشو چې فما بقیه احد پاتې نشو په دې مجلس کې اس یو کس الا سجده مګر هغه سجده وکړه چې څومره خلکو مؤمنان هم سجده وکړه کافرو هم سجده وکړه کافرو به هم الله له سجده کوله صرف دونه دی چې شرک به کوو الا رجلون ټول اهل مجلس چې څومره ټولو سجده وکړه یو متکبر نه دی یو سردار متکبر هغه سجده ونه کړه هغه داسې خاورې راواغشتې مړه بس ماله دا کافي دی نورې سجدې نشم کولی ها الا رجل مگر یو سړی سجده و نکړه رأیته دا صحابی وی چې ما اولی داغه د عبدالله ابن مسعود وی اخذا کفن چې هغه راواغسته یو لپه یو ورغوې یو لپه من حصا د کنکرو نه او فرفعه هغه یې راوچتې کړې داسې د خپلې ټنډې ته او فسجد علیه په هغې سجده وکړه په هغې باندې سجده وکړه او وی بس د نن نور سرونه نشم ټیټولی بس دا بس دی وقال وی وی هذا یکفینی دا طریقه بس ماله پوره د نور سجدې نشم کولی ستاسو حشه وی د دې حدیث د ترجمه الباب سره څه تعلق دی ترجمه الباب څه دی هغه تکالیف چې د کافرو نه رسول الله ته رسېدلي وو دلته کم تکالیف رسېدلي دي وایي روره چې ته یو خبره کې او خاص کر د دین خبره او څوک ستا مخالفت وکړي دا مخالفت ګوري انسان ته تکلیف ورکوي امیدګوره خیان لري دلته هم رسول الله هم سجده وکړه مسلمانانو هم وکړه تر دې پورې چې په مشرکانو داسې اثر وشو چې هغوی هم وکړه د یو سردار ونه کړه د رسول الله خلاف یې وکړه نو دا دغه شو که تکلیف شو ها عبدالله ابن مسعود وی فلقد رأیته یقینا ما دی اولیدو بعدو پس د دینه قتل کافره چې دی قتل کړی شوی و کافرا په داسې حال کې چې هغه هغه کفر کوونکی و بالله په الله اخري انجام هم ګنده شو همدقسې ګنده او کافر هغه مړ شو دا سړی څوک ځنې خلک وی دا ولید ابن مغیره و لیکن دا زړو بنس کی ځکه چې ولید ابن مغیره قتل شوی نه دی په خپل مرګ مړ دی ځنې خلک وی دا امیه ابن خلف و دا سمون خوري امیه ابن خلف د رسول پاک سخت مخالف و او دی بیا دغه ته تللی و بدر ته که نه که ستاسو خیال په بدر کې بیا دی چې کله شکست کافر وخوړ دم کله یو پلو شه او کله بل پلو شه چې ګورو حضرت بلال په نظر ولګید هغه ملګرو ته آواز وکړه چې راشي چې هغه رالل هغه ووهو مړی کو دې د بدن نه درونو د تبرام شیت مخکې تاسو ویلي بدن نه غټو یو دو ورځې پس بیا پیغمبر علیه السلام د ابو جهل او عتبه او شیبه او ولید دا راواغشتل په دغه کې ورواچول په کوی کې خو د ده بدن روز شوی و چې ګوتې به یې ورواچولې دغه به ترې راوترسه روز شوی و بس هملته یې پرېښو دا ولید ابن دا دغه څه شی دی امیه ابن خلف آه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود بوي قال دی وی بین النبی صلی الله علیه وسلم په دا منځ کې پیغمبر علیه السلام ساجدون سجده کوونکي دقه د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانې دي چې نن دین موږ ته را رسېدلی دی استاد صاحب وی نن دین څه شی دی وی دین نن داسې دی لکه په درسخان چې د ته ډوډۍ کې خودې شوي وي بس خالی خوره بخاري هم شته تر قرآن مجید هم شته تختې هم پرتې دي زیم دي خو خالی توره وکړه او راشه کینه او یاد که هر څه تیار بلکې دا دی خلک د عزت هم کوي دا چای راوړي او بل زه دری راوړي دا څه معمولي خبرې دي بخاري اکثر مونږ ته مفت راشي نو دی وی حب عبدالله ابن مسعود چې رسول پاک صلی الله وسلم چې دی ساجدون هغه سجده کوونکی و سره وهو حوله ناس او چاپېره د ده نه خلک من قریشن د قریشو په مسجد حرام کې رسول پاک خانه کعبه سره الله ته په سجده پروت دی او دا سرداران دام ناست دي ابو جهل وی سوګ دی چې کساب خانه ته لاړ شي او دا غزه غګن او مرداری راوړي او چې کله دا پیغمبر په سجده باندې پریوسی چې په دا سټ کې ولا ورواچي یو هم نه پاسید یو بد نصیب دی دا عقبه ابن ابي معید نه دی دا پاسید جاء عقبه ابن ابي معید راتلل وکړه عقبه ابن ابي معید دام د مکې سردار دی غټ بد عملو نو راتلل وکړه راوړو عقبه ابن ابي معید الکه سې راوړلو بسلا جزور سلا دغه ته وایي تا ته صاحب پریوان پریوان ورته وایي که پریوان ورته وایي دا ماش بچی چې پیدا شي هغه بچی نه دغه دا د د ماش بچی چې د ساروي په خیټه کې هغه کومه پرده تې تاوي پریوان دلته تې مراد دی هغه ګن بله چې راوړي هغه بسلا جزورن هغه ګن بلا د اوښو هکه صفخانه کې چې کوم اوښه لال شوي وي او د هغې هغه ګن بلا راوړي او فقصفه نو فقصفه او دې عقبه ورواچو دا ګن بلا علی ظهر النبی صلی الله علیه وسلم په شا مبارکه د پیغمبر علیه السلام خدای دې په خیر که ظالمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شا د ګن بلا سره دغه ده لایقه ده که هغه د اکرام او د عزت سره دومره ګن بلو چې فلم یرفع راسه رسول الله روشت نه که خپل سر مبارک همداسې په سجده پروت یا خود درانو نشو یا دی دا کوي چې اظهار د حالاتو کوي رب الحمدلله نن په ما داسې حالت راغلی دی چې ستا د دین دپاره ما سره دا کیږي دا څه چې کیږي ګورې او استاد به وي اول ځان غلام که د الله چې د الله دې ځان غلام که نو بیا غلام ته غلام خپل اقا ته څه ښي تکالیف ښي اوس دا بدماشان نو دې بدماشانو د وجې نه چا دغه راوچتولی شو بل دا دی چې دلته دا مسله سیاسي وه که چېرې د رسول الله صلی وسلم خاندان هم راتلی شو خو که هغه راغلی وي او دی لرې کړی وي نو قومي جنگ پې جوړېده د بني هاشمو او د دې نورو جنگ جوړېده دی خو جوړه او دا فساد او شر او چې جنگ او فساد راشي بیا د دین کار چرته کیږي نو دې کې دوی هغه سړو لاس روان نه چاو حضرت فاطمه راغله او دا دغه یې لرې کړ دا ګن بله فجاءت فاطمتو رالی له حضرت فاطمه فاخذته نو هغه لرې کو من ظهره د شا مبارکې د پیغمبر نه ودعت او دې خیرې وکړې علا من په هغه چا صنعه چې چا دا کار کړی نو ما وی کړی مقبه خو په وینا د چا او د دې سردارانو فقال النبی صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام وی خلک وی رسول الله کافرو ته خیری ندی کړی لکه ولی ندی کړی کوي ورته خود نو نو پیغمبر اسلام وی اللهم علیک یا الله ته اونیسا علیک اسم فعل په معنا د خص یا الله ته اونیسا په خپل عذاب الملأ دا ډله د سردارانو من قریشن د قریشو یا الله د قریشو دا کم سردارانو جماعت چې دی را به دا په خپل عذاب ونیسه عمومي او بیا خصوصي طور پکې دا یو څو بدماشان دي ابا جهل ابن هشام یو ابو جهل چې هغه د هشام زوی دی و عتبه ابن ربیعه او بل عتبه ابن ربیعه دا بل سردار دی و شیبه ابن ربیعه دا شیبه او عتبه دواړه رونه دي و امیه ابن خلف او امیه ابن خلف او او قال ابی ابن خلب دلته د راوي شک دی چې رسول الله سلورم سړی څوک ښودلی دی اول یې ابو جهل بیا عتبه بیا شیبه خو سلورم سړی نامه سوه یاده کړې ده نو راوي لږ شک دی چې د دوو وروڼو کې یو یاد کړی دی یې امیه یاد کړی دی امیه ابن خلب او یې ابی ابن خلف یاد کړی دی خو د رسو نه دا معلومیږي چې دا امیه دی ښه امیه شعبت شعبت الشک دا شعبه شک کوونکی دی هغه شعبه چې د ابي اسحاق نه روایت کوي دا شک ده کړی دی عبدالله ابن مسعود وی دا ابو جهل دا عتبا دا شیبا او دا بل فرأیتهم ما دوی ولیدل قتلو چې دوی قتل کړي شوي وو یوم بدرن په ورځ د چا د غزوې بدر هلکه په غزوه بدر کې چې دغه شوي دي قتل شوي دي نو په دې دوو وروڼو کې چې دی ابی ابن خلف نه دی ابی ابن خلف دا په احد کې والي شوی دی که مړ شوی دی نو دغه مړ شوی دی امی ابن خلف دوی قتل شوي و په ورځ د بدر ابو جهل مو والي شو عتبه هم ووالې شو شیبه هم ووالې شو د عتبه زوی دی ولید ابن عتبه هم ووالې شو فالقو فی, بی فی, بی فی بیرن او دوی وغورځول شو په هغه کوی کې دا داسې کوی نه و چې اوبه پکې وې اوبه پکې نه وې خو داسې هسې د کوی په شان کنده وه هغې کې واچولی شو یو د اوبو کوی دی هغه بلو دا ټول پکې واچولی شو غیر امیه بغیر د چا نه د امیه نه دا د غیر نه بل څوک ښي بغیر د چا نه دلته مغه شک دی د شعبه چې امیه ذکر کړی دی او قال یا یا داسې وایي چې ابی یو ابی یا امیه چې دا واچولی نشو ما درته ووی چې په بدر کې چې والی شوی دی نو او ابی نه دی والی شوی دغه والی شوی دی امیه ابن خلف امیه ابن خلف هم دی صحابه او دی کوی ته غورځو خو ما وی هغه باندې چې دا دوه ورځې نور ولګېد بدن غټو نو روش شو چې روش شو دوی به ته لاس واچو هغه به دغه شو هغه اندام به پسې راوخت تقطعت اوصاله ټوټه ټوټه شو بندونه داغه هغه ما به وپړسېد او روز شو تقطعت ټوټه ټوټه شو او سالوه بندونه د هغه نو فلم یلقا فی البیر دی په کوی کې واچولی نه شوم دقسې بار پاتې شو د پیغمبر خیرې څه معمولی نه دي حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير او قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال امرنا عبد الرحمن بن حمزه قال سعيد بن جبير وي چې دا د عبد الله بن عباس صاحب خاص شاګرد دی او داغه خاص خادم دی دی وی چې امرنی عبدالرحمن ما ته امر وکړو عبدالرحمن ابن ابي ابزا عبدالرحمن ابن ابزا ما ته امر وکړو دا د مکې مکرمې امیرو تاسو وایې ګورنرو ده ما ته امر وکړو چې یا سعیده مونږ خو پې زړه نشو کولی خو ته منډه لاړ شه او د خپل استاز نه تپوس وکړه چې د دې دوو آیاتونو څه مطلب دی قال دی عبدالرحمن ابن ابي افزار ته ووی چې سئل ابن عباس دلته خو سئله دی لیکن ښکلی روایت داسې دی چې سل ابن عباس پس دغه کې لیکلم دی یو نسخه تپوس وکړه د عبدالله ابن عباس نه لیکن که دا سئله شي نو بیا به یې داسې معنا وکړي عبدالرحمن راته ووی چې سئله ابن عباس تپوس دې وکړی شي د عبدالله ابن عباس نه اوس ما ته نه وایي چې داسې وکړه ځکه چې سعید ابن جبیر دا ډېر لوی عالم او عالم ته خلک داسې نه وایي داسې وکړه نو دی داسې وایي سوال دی وکړی شي د عبدالله ابن عباس نه عن هاتین الآیتین په باره د دې دوو ایتونو کې دا دوه ایتونه دي یو د سوره فرقان دی او یو د سورت نسا دی د دې دوو ایتونو په مطلب نه پوهیږو موږ ته داسې ظاهر کې تعارض غونه ملاویږي د سوره فرقان حضرت نبی پرون ډیر زر لاړی لږ چې سبق نه پس ما سره ملاو شو د سوره فرقان نه دا معلومیږي چې کم سړی مړی وکړ او هغه توبه وویسته الله توبه قبلی الله توبه قبلی د سوره نساء نه دا معلومیږي چې کم سړی په ناحقه باندې سړی مړ کو د هغه توبه نه قبلیږي به همیشه همیشه په دغه کې وي جهنم کې پنګ په دې نه پوهېږو چې دا څه مطلب دی پوه نه شوې د سوره فرقان نه دا معلومیږي چې چا قتل وکړو او بیا توبه وویسته نو ما وې دې معاف شو د سوره نسا نه څه معلومیږي چې چا قتل وکړو ابا همیشه جهنم کی نو د دې دوه آیتونو منځ کې خو تعارض دی په دې موږ پوهېږو نه منډه د عبدالله ابن عباس نه د دې پوښتنه وکړه عبدالله ابن عباس هم عبدالله ابن عباس نو وی زه لاړم پوښتنه مې وکړه بس اوس نه دغه شی نه وروسته وایي پرې پوهېږي هغه ورته وایي مړه دا خو احمد اسانه خبره ده څه دونه مشکل خو نه دی دا د سوره فرقان د کافرو باره کې دی او د سوره مؤمن چې دی دا د مؤمنانو باره کې دی کافر چې پاسېده په ناحقه باندې سړی مړ کو او بیا دی ایمان راوړو نو مسله دا ده چې ایمان مخکینی ګناهونه ټول ختمی پوه نه شوي د سوره فرقان مطلب دا دی چې کافر په حالت د کفر کې قتل وکړو او بیا د ایمان راوړه نو د ایمان راوړو سره د ده تمام هر څه شو تاسو وایې که نه الاسلام یهدم ما کان قبله او د سوره نسا مطلب دا دی چې مسلمان پاسې د مسلمان مړ کو نو مسلمان چې مسلمان مړ که نو بیا هغه ته معافي ده مشکله ده پوه شوې که نه د سوره فرقان د چا سره تعلق لري کافرو سره او د سوره مؤمن تعلق د چا سره دی د مؤمن سره نو څنګه دی ولا ت... ولا تقتلوا انف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل نو دا دی دلته لږ بل شانته دی قرآن مجید کې داسې نه دی ښه الا من تابه دینه دا معلومیږي چې سړی قتل وکړو او توبه وستا هغه خلاص شو نو دلته دی ولا تقتل النفس التي تاسو مقتلوي هغه نفس حرم الله چې الله حرام کړی دا غدغه ومن یقتل مؤمنا متعمدا نو هغه د سوره فرقان دی او دا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم دا سوره مؤمن دی سوره نساء دی د دې دوو آیاتونو څه مطلب فسألت ابن عباس سعید صاحب وی ما تپوسو که د عبدالله ابن عباس نه چې حضرت د دې څه مطلب دی فقال عبدالله ابن عباس راته ووی چې لما انزلت التي کله چې نازل کړی شو هغه آیات فی الفرقان چې هغه په سوره فرقان کې دی چې ولا یقتلون النفس او دوی قتل نه کوي نو قال مشرکو اهل مکه اوی مشرکانو د اهل مکې د مکې مشرکان ووی خو هغه مشرکانو چې د هغوی زړه ایمان راوړو ته چې موږ ایمان راوړو خو دلته دوی ته دا رکاوټ و چې فقد قتلنا النفس مونږ خو قتل کړي دي نفسونه التي هغه حرم الله چې الله حرام کړي دي ودعونا مع الله الها آخر او مونږ عبادت کړي دي سره د الله د نورو خدایانو او بل دا دی چې ولا یزنون وقد اتینا الفواحش او مونږ خو راتله کړي دي بهحیایۍ ته وی عباد, عباد الرحمن سوک دی چه هغوی قتل نکی هغوی زنا نکی دا بدکاری نکی نو مونږ خو قتلونه هم کړي دي زناګانې هم کړي دي نو مونږ چې اوس کلمه ووایو نو چرته به الله زمونږ ایمان قبول کړي نو فانزل الله الله نازل که چې نه خیر دی الا من تابه مګر هغه څوک چې چا توبه وویسته نو ما وی دې ځای و آمنه و ایمان یې راوړو الآیه د آیت تر اخره پورې ووایې ما وی د دې ځای نه دا معلومیږي چې چا قتل وکړو خو چې هغه دغه مشرکان او کافرانی او هغوی قتل وکړو او بیا ایمان راوړو توبه وویسته الله د دوی توبه قبلوي فهذه نو دا آیات چې دی لاولئک دا د دغې خلکو دی چې هغه کافري په حالت د کفر کې د قتل وکړو او بیا د ایمان راوړو او توبه دی وسته هغه ختم شو و اما التي في النساء او هر چې هغه آیات دی چې په سوره نساء کې دی چې ومن ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نو دا څوک دی دا مسلمان دی مسلمان چې هر څه وپیژني او بیا هم دی پاس یو سړی مړ کی اذا عرف الاسلام کله چې د اسلام وپیژني و شرائعه او احکام د اسلام وپیژني ایمان روړي او ثم قتله او بیا دی قتل وکړي نو فجزاؤه جهنم بدله د هغه به څه وي جهنم به وي پوه شوې ظاهر نه دا معلومه شوه چې مشرک سړی کافر سړی چې په حالت د کفر کې قتل وکړي او بیا د ایمان روړي نو په د ایمان سره دا تیر ارس ختمیږي مسلمان سړی چې قتل وکي په ناحقه باندې وکي الله دا نه معاف کوي لیکن دلته بل مشکلات دي مشکل دا دی چې زموږ خو دا عقیده ده چې په ورځ د قیامت چې دی الله چې نه معاف کوي یو شرک نه معاف کوي ان الله لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دونه هلته خو د الله وعده ده چې د شرک نه بغیر الله هر څه معاف کوي د حدیثو نه دا معلومیږي چې په ناحقه قتل لیکړي الله معافي به وکړي نو بیا هم مطلب یو شی شو کنه چې که کافر قتل وکړو په حالت د کفر کې او توبې وویست هغه ته معافي کیږي او چې مسلمان قتل وکړو هغه ته معافي کیږي نو بیا هم شی یو شی شو د هغې جواب به استاد دا کوو چې اصلي کې د رایې فرق دی کافر چې قتل وکړو او بیا دې مسلمان شو نو دا یقین ساتی چې الله ده ته معافي وکړه دا یقیني خبره ده او مسلمان چې قتل وکړو او بیا توبه مو وسته نو موږ به پې ګمان غالب دا کوو چې کیدی شي الله ورته دغه وکړي یقیني طور باندې نشو ویلی فذکرته دغه وی ما ذکر وکړه د دې د عبدالرحمن ابن ابزان لاندې څوک خیر دا سعید وایي چې فذکرته ما ذکر وکړو د دې خبرې له مجاهد مجاهد ته چې هلکه استاد صاحب خو د دې دوو ایاتونو داسې تفسیر وکړو چې هغه مخ سوره فرقان د کافرو باره کې دی او دا بل چې دی سوره م... نسا دا د مؤمنانو باره کې دی او نو فقال هغه راته ووی او که نه ولې مسله همداسې ده که نه نو هغه راته لږه نور هم دغه راکوه تفسیر راته وکړو چې الا من تاب و آمن څه مطلب دی فقال نو مجاهد راته ووی چې الا من ندمه د تاب منه څه ده چې په دا خپل عمل باندې دی څه شو خپېمانه شو په کفر خپېمانه شو ایمان یې راوړو حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروه بن زبير قال حضرت عروه وي سالت ابن عمرو ابن العاص ما تپوسو کو د عبد الله ابن عمرو ابن العاص نه الکه دې ځای ته ګورئ ښه عروه چې تپوس کوي چا نه کوي دی به پې بیا راځي د عبدالله ابن عمر نه کوي عمر نه نه کوي ګورې د عبدالله ابن عمر نه کوي قال اخبرني نو ما تپوس وکړو د حضرت عبدالله ابن عمر نه چې اخبرني تا خو د رسول الله سره ډېر وخت تېر کړی دی اخبرني ما ته خبر راکه باشد شیء په هغه ډېر سخت شي صنعه المشرکون چې کړی دی هغې له مشرکانو بن نبی صلی الله وسلم د پیغمبر علیه السلام سره دې کافرو خو د رسول الله سره ډېر ارس کړي دي خو په دې ټولو کې سخت نه سخت ظلم چې د کافرو د رسول الله سره کړی نو هغه کم یو دی سخت نه سخت ما ته خبر راکه بې اشد شیئن په هغه سخت شي صنعه المشرکون چې کړی دی هغې له مشرکانو بن نبی صلی الله وسلم د پیغمبر علیه السلام سره نو قال عبدالله ابن عمر راته ووی چې بین النبی صلی الله علیه وسلم یصلي هغه سخت دغه دا دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام مونځ کو فی حجر الکعبه په هغه حجر د خانه کعبې کې تاسو پرون ویلیو که نه دا د خانه کعبې نه دا بیل ځای نه دی دا داسې ګول دیوال چې دی څوک ورته حتیم وایي پرون عبدالله ابن عباس ویلي وه لکه تاسو ورته حتیم مه وایې او څوک ورته حجر وایي دا د خانه کعبې څه ده دې ځای کې رسول الله لمونځ کوو چې ګورو دا بدماش نه دی څه بدنصیبه دی اذ اقبل عقبه بن ابي معید ناګنه مخامخ راغی عقبه ابن ابي معید دا سخت بدماش شو دا په غزوه بدر کې بیا گرفتار شو قیدی شو نو چې قیدی شو دی بیا ځان سره روان کو نو ده به په لار جړل چې ما پرېږدی او زما بچي دي او دا دي او هغه به سي په دې لاره کې بیا رسول الله یو صحابي ته وایي چې دغه که سر ته دغه که ووهه نو دی بیا په لاره کې والی دی دا بدماش راغی استغفر الله د رسول الله د مبارک سټ ته داسې دغه ور واچو صادر فوضع صوبه نو کې خودل خپل جامه لکه مونږ وی صادر دی کې خود فی عنقه داغه په سټ کې دقه سه په مانزه ولاړ دی مانزه باندې حرم دی جمعات دی خانه کعبه ده دقه سه داسې او داسې تاو که او دونه زور یې ورکړه چې د پیغمبر اسلام سا را بنده شوه په مانځه کې دا دغه فخنقه نو رسول الله یې زندی کو خنقا شدیدا په زندی کېدو سختو سره بس قریبه وه چې را پرېوتې وي چې دې کې ګورو فاقبل ابوبکر راغی ابوبکر صدیق او حتی تر دې پورې اخذ بمنکبیه چې وینې ولې دواړې اوږې د دې بدماش د عقبه نه دی د شا طرف نه دی اوږو نه ونیو داسې شړق یې وله ورکا خو یې که ودفعه او رادیکه یې که عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه و یا خدایم غرق کې دا تاسو څه کوئ هغه د حضرت موسی علیه السلام دغه ملګري بیان کوي او قال ورته وایي اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله تاسو د دې وجې نه یو سړی وژنئ دا هغه سړي ویلو هغه مؤمن علی فرعون نه دی د موسی علیه السلام باره کې دلته ابوبکر یې وایي ایا تاسو قتلوی یو سړی چې هغه وایي رب زما الله دی دې ځای باندې خو پوه شوې رسول پاک ته چې کافرو تکلیفونه رسولی دي په دې ټولو تکلیفونو کې سخت نه سخت تکلیف سو نو عبدالله ابن عمر ابن العاص وی هغه دا تکلیف و خو ما وی هر سړی ګورې د خپل رای مطابق بیان کوي لیکن دا دونه نو سخت تکلیف رسول الله نه چا تپوس وکړو چې حضرت دې خلکو د ته رسول نو هغه کمو هغه دا و چې هغه پیغمبر اسلام دغه ته تللی و طایف ته او چې طایف ته لاړو هلته یو درې کسانو روڼو د دې غونډ طایف سردارانو عبدیالیل مسعود او حبیب دا غټ دغه وروڼه او سرمایهدار سرداران هغوی ته دین بیان که هغوی بیزتی وکړه بیا پیغمبر علیه السلام تو سلام دی خوا را روان شو او دی بدماشانو پسې دا ماشومان کړو او چې وې پسې کړه او چغې وه او په کاڼو اوله داسې دا ښکلی بدن وینې شو چې د هغه په پڼو مبارکو کې د هغې وینې ننوتې هغه سخت دغه یو طرف ته بې عزتي وه بل طرف ته خوږېدلو دا طایف ته چې خیر سره تاسو لاړ شئ نو اوس هغه علاقه روانه شوې ده نشته هغه آبادي زړه نشته داسې دوه غرونه دي او دې کې آبادي ده هغه اوس هسې هغه هغه ملبه پرته ده نشته دی دې طرف ته داسې یو وړوکی جومات دی وي دلته رسول الله صلی وسلم ناسته کړې وه هغه زوړ جومات نه دی هغه شته بیا چې داسې راشي بیا پیغمبرسم داسې تللی دی داسې چې دې طرف ته تللی دی او دا بدماشان به پسې وو دا ماشومان او چغې وهه نو دلته چې بیا داسې ځای نو دې لاس ته دلته باغ و هغه د عدبه او د شیبه بیا هغې ته ورغلی دی هغه باغ اوس هم شته نو دا سخت دغه و هسې ما درته وی په دې روایت کې چې دی سوال چې کیږي نو د چا نه کیږي د عبدالله ابن امر نه کیږي که نه اوس دې سند خبره کوي تابعه متابعت کړی دی د عیاش ابن ولید د عیاش ابن ولید متابعت کړی دی ابن اسحاق محمد ابن اسحاق قال حدثني يحيى بن عروه عن عروه قلت لعبد الله بن عمر ما عبد الله بن عمر ته وی ګوره د دواړو نه معلومیږي پښتنه چا نه شوې ده وایه کنه د عبد الله بن عمر نه لیکن د دوه رسو سندونو کې بل شان خبره ده دلته دا دی چې ما تپوس وکړو دا دغه نه د عمر ابن العاص نه عبدالله پکې منځ کې نشته وقال عبدتو عبده چې روایت کوي عن هشام د هشام نه او هغه روایت کوي عن ابیه د خپل پلار نه چې هغه عروه دی نو هغه داسې دی چې قیل لعمر ابن العاص ور عبدالله پکې رانغی عمر ابن العاص ته ویلی شو وقال محمد ابن عمر دا بل راوی دی عن ابي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص مطلب دا دی دو سندونو کې عبد الله ابن عمر دی او په دو سندونو کې عمر دی غالبا دا دی چې دا پښتنه اوم د پلار نه شوی ده چې عمر دی اوم د زوی نه شوی ده چې هغه عبدالله دی آه.